له ما تاسو خوراک وغواړئ د وتۍ ته خوراکه چې د هغه در کوم بیا فرمای یا عبادی کلکم عار الا من کسوته و ایز ما بندگانو تاسو ټول لڅواس ما وتی ته جامې درکړې نو تی لما جامې وغواړی زبتی په جامو باندې پټ کما یا عباد لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك على ملك شيئا الله رب العزت فرمایي و ایز ما بندگانو وای د اول انسان ته ونه چې تر اخري انسان پورې د اول جن ته ونه چې تر اخري جن پورې د اول شیطان ته ونه چې تر اخري شیطان پورې دی دونه بزرګي وکي دونه بزرګي وکي چې حتی د دې هر سړي زړه دونه پاک سي لکه د پیغمبر علی صلوات و سلام زړه هر سړی دومره متقی سي لکه پیغمبر علی صلوات و سلام الله رب العزت فرمایي زما په خدای کې مثقال ذره هم زیاتوب چې دی هغه نه راځي زما په خدای کې الله رب العزت فرمایي زما په ربوبیت کې زما په بادشاهي کې الله فرمایي یو ذره هم اضافه چې د هغه نه راځي یو ذره زیاتوب چې د هغه نه راځي بیا فرمایي الله رب العزت و اے انسانانو که چیرې د اول انسان ته ونه چې تر اخري انسان پورې د اول پیری ته ونه چې تر اخري پیری پورې د اول شیطان ته ونه چې تر اخري شیطان پورې دا ټول انسانان دا رقم سي لکه ابلیس را واخلا چې و ادم علی صلوات و سلام چې د الله په حکم باندې سجده نه لګولا الله رب العزت فرمایي زما و خدای ته یو ذره نقصان چې دی هغه رسیږي نه دا چې نه چې تاسو خطا وي چې یار زه ډیر بزرګ یم ما ډیرې رکوعې وکړې ما ډیرې سجدې وکړلې الله فرمایي ستاسو بزرګي و ما ته فایده نه رسوي ستاسو دغه بیا مطلب کفر راواخله نعوذ بالله و ما ته نقصان چې دی هغه نه رسوي الله رب العزت فرمایي اوس به زه وتۍ ته زه زما خدایي در وښیم چې زه څومره لوی خدای یم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرمایي وای کچیر د آدم علیه الصلاۃ والسلام سیونه چې تر اخري انسان پورې یعنی څو څو انسانان دي په لحال په دنیا کې شپږ عرب انسانان دي په عربو په کروڑو مخکې تیر شوي دي په عربو چې دي هغه ورسته را روان دي دا را واخله جنات را واخله د اوله ستر اخره پورې شیطانان را واخله د اوله څخه تر اخره پورې الله رب العزت فرمایي دا په یو میداني کې کښینی او بیا لاس پورته کې دا وایي هر سړی د آدم علی السلام چې ونه چې تر اخري انسان پورې د اول شیطان چې ونه چې تر اخري شیطان پورې د اول پیری چې ونه چې تر اخري پیری پورې الله فرمایي دی لما وغواړي هر سړی دا وایي چې یا الله دا وم ځکه او اسمانونه چې تا کم پیدا کړی دي دا یوازې و ما تراکا الله فرمایي چې یوازې و غواړم چې یوازې و غواړي ابل یوازې ابل یوازې د آدم علی السلام ستر اخري انسان پرې دا اول شیطان ستر اخري شیطان پرې دا اول جن سری ستر اخري جن پرې دا اول ملائکه ستر اخري ملائکه پرې الله رب العزت فرمایي و هر انسان ته و هر جن ته و هر پیرید ته و هر شیطان ته و هر ملائکه ته دومره دنیا لکه دا اوس چې دا داوم ځکه و اسمانونه الله فرمایي زه ورکوم زما په خدای کې به دومره کمی هم رانه شي لکه په سمندر کې سړی ستن ووي بیا راپورته کې دغه د ستنې پر سر چې کومې اوبه رالې او د سمندر نسبت سره واخله نو خو هېڅ نسبت نه سره لري الله رب العزت فرمایي ما په خدای کې دونه کمی هم نه راځي اے دا جب دا جب نه ولا د خبره د حدیث قدسی دی الله فرمایي تی ما پیژنې کمی نه پیژنې یعنی دا اوس موږ فلاله شپږ عرب انسانان یو په عربو مخکې تېر سوي دي په عربو وروسته را روان دي دا شیطانان را واخله دا شپږ عرب شمار کا پریانان راواخله دام شپږ عرب شمار کا ملائکه په الحال شپږ عرب شمار کا وای دا ټول الله فرمایي دا هر سړی لاس پورته کې ما ته وای چې الله دا وم د چې اسمانونه ما ته یواز راکا الله فرمایي دې د خپل خدایي څور کوم دې د بل خپل خزانه څور کوم د خپل بادشاہي څور کوم الله فرمایي ما په خدایي کې دومره کمینه راځي ما په خدای کې دومره کمی نه راځي لکه په سمندر کې ستن ووهه د سمندر څه اوبه کمې شولې الله فرمایي زما په خزانه کې دومره کمی هم نه راځي څومره عظیم خدای دی سبحان الله څومره عظیم او بیا الله فرمایي وتی په دې خبره سر خلاص دی چې زه په څو وخت کې ودې خلکو ته دا دنیا ورکولې سم وهري وتعالى دا لیدا الله فرمایي وې زوام کن فیکون زه به وایم کن سا د هر سړي دپاره به وم ځکې و اسمانونه فیکون هغه به چې دا الله فرمایي زما خدایي ده نو پرې فرمایي الله رب العزت ويا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله الله فرمایي وای تی چې کوم نیک عملونه کوي دا زما سره ذخیره پراته دي که تی ته دغه مطلب دا دا دا, دا دینداري در ورسېدله تی زما حمد وای چې الحمدلله یا الله تا و مست دون لوی بزرګی را نصیب کړی دا ومن وجد غیر ذالک کله چا په تقدیر کې د چا په مطلب قیامت پر زیرال زما په دربار کې پیډ سلو بزرګی و نیکی نه درلودې فلا یلوم الا نفسه هیڅوک دې نه ملامتې خپل ځان دې ملامت کې چې زه بې لارې ولما زه بې دینه ولما زه پر غیر لار باندې روان ولما نو فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام وای بیا به د الله په دربار کې تاسو شکایت نه کوئ چې یا الله رب العزته زه خو نه وم په خبر زه خو دونه لا علم ولما زه دکاندار ولم زه ملازم ولم ما ته چا دا خبره نه وه کړې یا الله رب العزت فرمایي دا خبره نه ده عزیزانو خبره دا ده چې د الله ذات ډیر عظیم ذات ډیر عظیم ذات الله اکبر الله اکبر د اکبر دې ته وایي چې تر الله رب العزت نو بیا بالا بل شی لوی نستا د الله تر ذات مدناک و اسمان ته لوی وایو و سپوږمۍ ته لوی وایو و دنیا ته لوی وایو مسلم شریف یو حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای ما ته هغه سړی را معلوم دی چې تر ټولو اخري د جهنم ته راوځي تر ټولو اخري جهنم ته دی راوځي یعنی مطلب مسلمانان په مسلمانانو کې څو ګناي وکي څو په زر کاله څو پنځه زره کاله څو پنځه سوه کاله څو پنځه لکه کاله به په جهنم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دغه انسانان چې په زړه کې مثقال ذره مثقال ذره لکه دا کله چې رسندان د اخلاص لمر راوخی د هغه شنی ذرات نه دي موږ ودې ته مثقال ذره وای کني الله ودې ته نه د الله په دربار کې دام ډیر غټ شي دی وای دومره قدر ایمان په زړه کې وو دا به یو ورځ د جهنم سره وځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په خپل ژوند کې یو وار ویلی و چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به ورځ د جهنم سره وځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا جهنمی ما سره معلوم دی چې دی د جهنم سره وځي چې راوځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی راشي الله رب العزت لره الله ورته فرمایي اولاد ته جنت لره دی چې جنت سره راشي جنت ډک دی ډېر رش دی پکې د خود هر سړي مطلب ډېر لوی لوی جنتونه دي نو دی راشي الله ته وایي چې الله رب العزت جنتونه خو ټوله ډک دي تا ما ټول جنت لره ولاړ ته یوه خاشه ځای نسته پکې الله به ورته وفرمایي ته ورته پلاني جنت لره ورته دی چې هلته راشي بیا به الله ورته ووایي هغه بیا ډک دی دی به بیا راشي الله ته وایي چې یا الله هغه جنت هم ډېر ډک ولو بیا به الله رب العزت بل جنت لره دی واسی په زړه کې به وګرځي چې یاره دا جنت خو هم ډک دی اخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت ورته وایي وای ورته هغه پلاني جنت لره دومره جنت لکه دنیا لس واره دا ستا په مخه دې شته الله ورته وایي وای ورته پلاني جنت ستا دی لکه دنیا لس واره لکه دا دنیا لس واره مشرق چیرې دی مغرب چیرې دی شمال چیرې دی جنوب چیرې دی په مشتي کې هیڅ چا نه دی لیدلی عاجزانو مشرق او مغرب او شمال او جنوب یو بل نه طارق جمیل صاحب فرمایي وای ما مغرب هم ولیدی ما شمال هم ولیدی ما جنوب هم ولیدی یو مشرق را تفاته دی چې الته نو دنیا ختم شي یو دی وای ما لیدل دی په مرسته کې چا نه دی لیدلای نو الله به ودې جنتی ته وای وای ورته دا جنت لکه دنیا لس واره دا استا او پیغمبر علی السلام فرمایي الله فرمایي دا تر ټول کم ترین جنت دې دې نه بچنه جنت نشته در دې کې جنت پیغمبر علی السلام فرمایي دا غټړی نه دی دا جنتی له جهنم راوته والله ته وای چې یا الله تو خلا خدایم ته خو لا بادشاه هم یې ته د سړي سره مسخرې کوې ته ما خطابات یې یوار یوه جنت لره ولاړم بیا بل جنت لره ولاړم دونه ځای نشته چې زه ور واوړم او دلته بیا راته وایه چې ورته یال ای زما بنده دونه جنت مې درکړې لکه دنیا لس واره یا الله ته خو دونه غټ ذات یې ته هم مسخرې کوې ته هم زما سره خاندې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وای نبی علیه الصلاة والسلام پر دې باندې دونه ډېر وخندل دا غاسون یې ټول ښکاره سولو د نبی علیه السلام دا غاسون ښکاره سولو چې دا بنده ورته وایي یا الله ته دونه لوی ذات یې ته ګوره زما سره مسخرې کوې او ته ما ته یوه را واور ته جنت سره هغه ډاکولو فلانی ډاکولو دلته بیا راته وایې واور ته دونه لوی جنت دی لکه دنیا لس واره یا الله زما سره مسخرې مه کوه الله ورته وفرمایي یا ورته د رښتیاو دغونه جنت در کوم لکه دا دنیا لس واره لکه دا دنیا لس واره روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای په جهنم کې یو سړی به خټیر بغاری وي دون بغاری وي چې په هیڅ صورت باندې د دې شپه ورځ دی هغه نه تیریږي د جهنمی ذکر چې دی هغه دا دی یا حنان یا منان یا حنان یا منان دا جهنمی بدون بغاری وی دینو یی مسلمان خو بد عملی جهنم لره تللی ډیر بغاری اخر الله رب العزت ورته وای چې څه ناری دی جوړ کړی دی ورته چې یا الله دونه پازاب یم دونه پریشان یم یو سیکنډ هم نه راباندې تېرېږي یا الله ستا د لویۍ په خاطر مې در وباسه هغه ورته وایي چې چیش غواړې وایي الله رب العزت بس خالد د دې جنت د جهنم د دروازې مې وباسه بس د جهنم د دیواله په آخوا مې که زه یو شی نه غواړم الله ورته فرمایي یو شی نه غواړې وایي یو شی نه غواړم اقرار الله رب العزت دی د جهنم راوباسي چې راوباسي د دیواله په آخوا جهنم دی په دې خوا باندې دی ناست دی ورځ لس ورځې شل ورځې تېرې شوې اخر ډېر دیغ تیاریان دی چې دا اوس څنګه غم اخته سولم هېڅ څوک نشته اخر والله ته وژاړي چې یا الله رب العزته بس ما چې دونه وکړه دا جنتیان نه دي د دوی دیواله لرم بوزه د جنت په اخوا به دوی زه به په دې خوا بس خالي ده هلته مې یا الله رب العزته الله رب العزت ته وایي بل شیخ به نه غواړي و یا نه غواړم اخر الله رب العزت به بیا دا سړی راولي جنت دیواله ته یو لاس ورځې به د الله ته تېرې کې مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي چې الله رب العزت مذاق کوي که نه کوي مسخره وای او الله یې کوي دا د بخاري شریف حدیث دی انا خیر بیا به الله رب العزت دا سړی راول د جنت دیواله ته بخښنې نو البته بیا چې غف یو شی نشته اخر به بیا الله ته وجاړي چې یا الله بس ما جدونه وکا د جنت چې کم دیوال دی په دا دیواله مې کښېنه وای چې اخوا ته زما کوم انډیوالان دي زه خالي غف ورسره کوم نور به یو شی هم نه یې اخر به الله رب العزت ورته وایي چې ګوره هلته دې هغه خبره کوله دلته دا خبره کوې بله واره خو به نه وایه بل شی و یا الله بس دا مې اخري وار دی یو شی نه غواړم اخر الله رب العزت د جنت پر دیواله باندې کښېنه یې څو ورځې تېرې خو بیا دې غت دی بیا والله ته وایي چې الله رب العزت ډېر دیخ سولم هېڅ ګزاره مې نه کېږي الله ورته وفرمایي وایي ورسه دون جنت در کوم لکه دنیا لس واره لکه دنیا لس واره فرمایي پیغمبر علیه السلام هغه سړی یاریان چې خدای پاک دلته پر دیواله ځای نه راکوي هلته وا لس واره پیغمبر علی السلام دونه وخندل چې سبحان الله سبحان الله ته ودی بنده ته ګوره یعنی پر دا ځای باندې دی وای یا الله رب العزت بس بل واره نه کوم انسان عجب شی دی انسان عجب شی دی پیغمبر علی السلام فرمایي دا انسان ولي وعده الخلافه دی آدم علیه السلام چې الله پیدا کړي نو د اولاد الله وښکاره کوي چې دا ستا اولاد دی په دې بچانو کې یو سړی ډیر ښایسته دی ډیر ځلانده دی ډیر خوبصورته دی وایي الله دا څوک دی الله ورته وایي دا ستا په بچانو کې دی داود علیه صلات وسلام دی وایي د ده عمر څو دی وایي د ده عمر چې دی هغه شپېته کاله دی ادم علیه السلام وسلام خپل عمر البدايه والنهايه مولوی صاحب فرمایي تاریخ ابن کثیر نه سوه شپږ دېرش کاله د عمر و بل روایت کې راځي نه سوه څلوېښت کاله بل روایت کې زر کاله ولو انو خیر الله ته وایي وایي الله رب العزت دې عمر ډېر کم دی زما د عمر څه زه یې څلوېښت کاله ورکوم سل کاله ورپوره کړه اخر چې سل کاله یې ورپوره کړلو نو بیا چې د آدم علیه صلات وسلام خپل عمر پوره سولو نو قرار اسرائیل علیه السلام رالی اسرائیل علیه السلام د ده روح قبض کوي آدم علیه السلام ته خیر خیر وایي ولې نو ستا خو عمر پوره سو هغه زما عمر خو څلوېښت کاله پاته دی نو داود علیه السلام خو ډېر وروسته را روان دی په څو کلو وروسته را روان دی آدم علیه السلام والسلام ورته ویل زما خو څلوېښت کاله عمر پاته دی هغه وایي څلوېښت کاله تا د داود علیه السلام ته نه کوور آدم علیه السلام چې سوچ وکړي او دا خو والله ډېر خطا وتلی یم سوچ یې وکړي وکړي ول یاره بس څه درته وایم وارانه راته هغه ول خو تا په خپله د الله پر مخ باندې څلوېښت کاله عمر نه کوي وار ول بس څه درته وایم وارانه راته خورې بس یاره زه هم نه بېکم وار نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای آدم علیه الصلاۃ والسلام ته الله خپل عمر ورپوره کوي و داود علیه السلام چې د خپل ځانه یو څلوېښت کاله چې د هغه ورکو مستدرک حکیم حدیثه نقل کړی دی چې ور یې کړلو پیغمبر علیه السلام فرمایي آدم علیه السلام وعده الخلافي وکړه ځکه د ده بچیان وعده الخلافي کوي آدم علیه السلام خلاف ورزي وکړه وعده الخلافي د الله سره وعده وله عمر یې ورکړي بله ورځ بیا ورته ویل الله نیر غواړم بس نه مې د پکار نو بیرته الله رب النبي علیه السلام فرمایي وایي د د په خپله وعده الخلافي وکړله نو د ده بچان ځکه وعده الخلافي چې دا موږ چې اوس وعده الخلافي کوو پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د آدم علیه السلام وسلام شیطان چې هغه کافر و دی خطایستی دی خطایستی چې دغه وخور خوراک وکا نبی علیه السلام فرمایي ما شیطان چې دی هغه مسلمان دی هغه ما نه خطا باسي هغه ما ته غلطه لار نه چرا شولای زلا وته ته نیک لار ورشایم نو نبی علی صلوات و سلام فرمایي وای در ادم علی سلام د په دوه خبرو کې شایم زما کور ولای ما نه خطا باسي چې ته د پلانې کار وکا زه تاوانې سما او ادم علی سلام خطا ایستي زما شیطان ما نسی خطا ایستلی چې پلانی غلط کار وکا آدم علیه صلات وسلام یې خطا ایستی نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وایي دا تر ټولو کمترین جنت دی لکه دا دنیا لس واره دا و جنتي ته میلاویږي نبی علیه صلات وسلام فرمایي دا جنتي ما لیدلی دی او زه وینم او زه به بیا ووینم چې دی د جنت ته راوځي نو په دې وجه باندې عزیزانو خبره دا ده الله فرمایي وایي ستا خپله خوښه ده ګناوې د شپې هم کوې د ورځې هم کوې په هغه کې شک نشته نو خوښه ستا د معافي غواړې که نه غواړې که معافي غواړې الله فرمایي عفه درته کوم که نه غواړې ټیک د صحیح ده بیا د قیامت په ورځ هېڅ څوک نه ملامتوه خپل ځان ملامت کا خپل ځان ملامت کا نو ما او تا عاجزانو ګناګار یو ما او تا به د الله څخه پر مخکې ګناو باندې معافي وغواړو پر روانو به د الله ته استقامت وغواړو چې الله ما ته د ګناو توفیق مراکوه بیا هم کله ما ګناه وشوله پر هغه به بیا د الله څخه معافي غواړو عبدالله ابن عمر فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام د ورځې سل سل واره استغفار وایي موږ به پټ پټ شمارئ چې نبي علیه السلام وویل استغفر الله استغفر الله سل سل واره به نبي علیه صلات وسلام استغفار وایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام سل سل وار استغفار وای نو ما تا که زر زر وار استغفار وای دا څه کومه خبره نه ده نو په دې وجه باندې عاجزانو خبره دا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای تاسو ما د ځانونه پر کلمه باندې مړ کړئ بیا ما له راستي زستی ارته مدد کولی سم او که بغیر د کلمې مړ شواست بیا ما له مه راځئ نه زستی مدد کولی سم نه مې شفاعت کولی سم نو په دې وجه باندې عاجزانو هر وخت پر کلمه باندې زموږ غور او فکر چې یاره دا کلمه را صفاته نسی در کلمې وانه وړما کلمه د خرڅ نه کما ایمان خرڅ نه کما ان شاء الله راځي چې موږ روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په بنی اسرائیل کې یو سړی مړ چې مړ شلو نو بیا ملایکه رااله د د ټول 300 شپېته جوړونه دي د انسان 300 شپېته دا ټول جوړونه وکتل یو نیکیم په ټول ژوند نه وکړي یو نیکیم نه وکړي اخر ملائکه را ولاړې سولې د د دغه خوله د ټینګه نیولې ولا دا خوله یې ټینګه نیولې وه دا ژبه د تالو سره لګېدلې ولا نو د دا خوله چې ورخلاصه کړله د د ژبه د تالو سره لګېدلې وه د مرګ په حال کې د ویلې والله اله الا الله پر دغه ځای دلته مرګ راغی چې رالی الله رب العزت ملائکه ته وفرمایله چې دا سړی جنت ته نه بوځي هغه ولی الله په ټول ژوند یو نیکی نه کړی دا د مرګ په حال یو نیکی کوله هغه پر مرتوی دی الله فرمای پروا نه لري پروا نه لري دا نیکی هم کړی دا بس مو ماته دا نیکی هم ډیره منظوره ده چې په خپل ګرد ژوند کې یو واره لا اله الا الله خو چون چې پر هغه لا اله الا الله مرګ هم سلو پیغمبر علی السلام فرمای من کان اخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه دا چا چې اخري خبره په دنیا کې دا سوچ لا اله الا الله دا ولار جنت ترا جنت پر د واجب سلو جهنم پر د باندې حرام سلو نو په دې وجه باندې عاجزان عمر به کوشش وکړو د کلمې ذکر به هر وخت وو دا و چې بازار له وتلو د بازار ته مسجد تر رالو دا غره کم پرې وته چې پرې وځو کلمه به وایي چې راپورته کلمه به وایو کېدلی چې الله رب العزت زما او ستا هغه اخري اخري خبره په دې دنیا کې کلمه کې او د چا چې اخري خبره کلمه سوله هغه کامیابه دی په هغه پسې بیا غویان په دې ما حلالوي چې یا الله عفو ورته وکړي یا په دې حلال کې چې الحمدلله زموږ یو سړی چې دی هغه د ابد الاباد لپاره کامیابه دی دنیا ولاړی نو په دې وجه باندې عاجزانو الله رب العزت پر دې ویلو اورېدلو موږ ته د عمل کول توفیق راکړي الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې زموږ مغفرت وفرمایي الله دې زموږ توبې چې دی هغه قبول منظور وګرځي د نن سبق چې د عاجزانو دا خپل مردګانو ته مور پلار ورونه خوند راواخله په کور کې څوک مریضان دي الله شفای کامله ور نصیب کړي څوک قرضدار دي الله رب العزت د قرضو څخه خلاص کړي څوک پریشان دي محتاج دي الله پریشانی لري کې محتاجی لري کې او دا غره کوم نور جایز ضرورتونه دي حاجتونه دي هغه الله ورپره کې او خصوصا د پاکستان د پاره چې موږ یا الله رب العزت پر دې وطن باندې رحم وکړي پوجانو اوس مطلب دا مایده یې وکړه له مایده یې بولې مشوره یې بولې فیصله یې بولې چې دوی پر وزیرستان باندې اپریشن کوي وړمه ورځ یو نیم سل کسان پکې شهیدان کړلو پرون یو سل اته پکې شهیدان سلو کوچنیان زنانې هر سړی دې فرض کې عاجزانو چې خدانه خسته بمبار شروع او دا کورونه نړیږي دا زنانی دا بچان دا ډېره غټه پریشانی د عاجزانو بیا که د طالبان را ولاړ سو بیا پر دې وطن اور بل کوي بیا به د دې وطن خوند ورک سي عاجزانو بیا به ډېر پریشانه سو بیا به دا پاکستان نه بیا به دا جهنم جوړ سي خدای پاک طالبانو ته توفیق ورکړي چې د دوی سره معاهده او مذاکرات وکړي و پوه شو دی الله رب العزت توفیق ورکړي چې دغه مذاکرات ورسره وکړي دغه د جنګ لاره پرېږدي دا د پریشانۍ لاره پرېږدي دا وطن ښایسته کړي دا وطن آباد کړي که دا وطن برباد شو قسم په خدای که عاجزانو بیا موږ د سر سایه پیدا کړو یا د خوشحالۍ ورځ ووینو یا بیا موږ د غمه څخه خلاصه ورځ چې د هغه ووینو نو په دې وجه دعا به وکړو د دې حدیث قدسي په خاطر دی الله رب العزت موږ پر وطن باندې امن راولي اطمینان راولي خوشحالي راولي الله دې مذاکرات راولي الله دې دا بمبار او دا مړل او دا زخمیان دا سره ورک کړي دا د امریکې یو پروګرام دی د امریکې یو سازش دی انډیا او اسرائیل و بل و بل په خوشاله دي خدای پاک دې افغانستان پر اطمینان کې خدای پاک دې شام او مصر راواخلا دا غره کم فلسطین راواخلا عراق راواخلا د مسلمانانو دې الله پرده وکړي عاجزانو د کافرانو دې خدای کورونه ورخراب کړي زموږ کورونه ښه را خراب کړلو نو دعا به وکړو عاجزانو په هر لمانځه کې دعا کوئ دوه دوه رکاته نفل د الله څخه وغواړئ چې یا الله دا پریشاني لیرې کړې دا که اوس طالبان راووتو بیا هغه خودکشي شروع شوې نورې نورې بیا په دې کې وچو ناوده نه معلومېږي عاجزانو فوجان هم زموږ دي طالبان هم زموږ دي وطن هم زموږ دی خو بس مشوره د بل چا ده سازش د بل چا دی خوشحالي د بل چا ده هغه زموږ دښمنان دي والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والكسل اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المجاهدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سلم مسافرنا ومسافر المسلمين اللهم ارزقني اللهم ارزقنا حلالا طيبا واسعا اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم